من دون الله ما سوا د الله نه وليا سوک دوست ولا نصير او نیم دادی یا ایو الناس وخلقو قد جاءکم برهان من ربکم تاکي سر راغله تاسو ته مضبوط دلیل طرف رب تاسو نه وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړه مونږ تاسو ته رڼا ښکارا که چرته وی دا خویندې دوا فلو مسلسانی نو دی لرا دو د دریو دی مما دا غسنا ترکا چې بری خو دی وی و ان کانو اخوتن رجالا و نساء که چرته وی دا خویندې رونه ګډ وډ خزی او سړی فلیز ذکر مثل حظ الانسین نو د پاره د سړی